داسې کارډ، بیج، شرط یا ګوتما چې په هغې باندې د الله سبحانه و تعالی د مبارکو نمونو نه یو نوم موجود وي یا د انبیاء کرامو علیهم السلام د مبارکو نمونو نه یو نوم موجود وي یا چې کوم دی د فرشتو د نمونو نه یو نوم موجود وي نو داسې شرټ داسې ګوتمه داسې بیج داسې کارډ سره بیا واشروم ته تلل نامناسب ځي ته تلل دا ناجایز دي بې ادبي ده او ګناه ده که دا څیزونه جیب کې وي پټ وي په نظر نه راځي نو که بیا څوک لاړ شي خیر دی خو که چېرته دا اسما دا ظاهر وي دا څیزونه ښکاره وي په نظر راځي او دا اسماء مبارکه دا په نظر راځي نو بیا دې سره نامناسب ځي ته تلل نجس او پلید ځي ته تلل دا بیا ناجایز دي او بې ادبي ده.